له غلام اسحاق پوښتنه کوي، که یو سړی په قصد سره زکات د سږ کال پرېږدي او دی وایي په کال یا بل کال به یې ورکوم، دا صحیح ده او که نه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حضرات دا زکات یو فریضه ده په اسلام کې او لوی فریضه ده چې حتی انکار کول د فرضیت د زکات هغه شل کفر دی او د ایمان او اسلام سړی باش لکن د حضرت امام صاحب رضی الله عنه پر مذهب باندې تر مرګ پورې ټول عمر وقت دی معنا کولای شي چې د سږ کال زکات آینده کال وباسي یا کال بعد دوه بعد درې بعد خو هغه زکات په ذمه کې دي لیکن چې یو سړی وي شل کاله زکات نه ورکړي او د ده غنا باقي وي هغه د شلو کالو زکاتونه د ده په ذمه کې دي هغه به دی وباسي او که داسې پېښه شوه چې یو سړی څو عمر زکات نه کوي بیا نو په اصطلاح کې دیوالي ورته وایي دی مسکین سي مفلس سي هغه سرمایه یې ولاړه د مابینه حضراتو هغه تیر زکاتونه چې د ده په ذمه کې وو هغه ټول هم ساقطېږي زکات چې یو پلا فرض شي دا سړی مسکین شي دا زکات د مابین جي ګوا د اصل سره الله پاک فرض کړی نو فرض باندې او حج دا یو داسې فریضه د حضراتو که یو پلا سړی غني او حج ور باندې فرض شو دا که هر څو مسکین در بدر شي هغه فریضه د حج هغه په ذمه کې پاته ده حتما به هغه تکدي به کوي سوال و ګدايي و فقر به کوي پور به کوي او حج ته به ځي حج چې یو پلا فرض شي بیا نه ساقط کېږي مګر هغه وخت به ساقط کېږي چې ادا یې وکړه او زکات دا د مابینه ځي نو د سږ کال زکات کولی شي چې آینده کال یې ورکړي د حضرت امام صاحب مبارک پر مذهب باندې او د هغه رنګه مثلا یو سړی کولای شي چې د آینده کلو د لسو کلو زکات نن پرې وځای وباسي چې آینده لس کاله به وایي زه خلاص یم په دې شرط که دا سړی ثروت والا و او نصاب والا و غني و او که مسکین را ولاړ شي مزدوري وکړي پیسې په زکات کې ورکړي وایي که مې د دې ګاډه مال پیدا کړي بیا به یو کال د زکات خلاص یم د مسکین دپاره دا صحت نه لري ځکه هغه سبب او هغه علت ظاهري د هغه وجوب الزکات زکات چې فرضي وي او فریضه ده ظاهري سبب یې غنا ده نو دلته چې په دې کې غنا نه وي او دی زکات باسي دا ادا قبل السبب بولي داسې مثال لري حضراتو لکه د ماپښین لمونځ چې سړی په غرمه کې کوي نو نه ده روا د ماپښین لمونځ په مازدیګر کې قضایې د سغارې په خلاصېږي او د ماپښین لمونځ په غرمه کې یعنې په دغه د مخه غرمه کې دا نه روا کېږي ولې ادا قبل سبب ده نو د غني دپاره چې د لسو کالو زکاتونه پر یوه ځای ادا کوي هم سیي ده که د یوه کال د بل کال زکات وځنډي دا هم سیي ده لکن حضرت امام ابو یوسف رحمت الله علیه هغه به د دغسې اغنیاو شهادت نه قبلاوه هغه قاضي قضات و په بغداد شریف کې و او دی د امام صاحب مبارک شاګرد دی د هارون رشید باچا د طرفه دی موظف مقرر و حتی چې یو څوک به ورته راغی په یو مسئله کې بې شاهدي ادا کوله نه به پوښتنه ځینې وکړه چې مالدار یې که مسکین چې هغه به ول مالدار یم بیا به پوښتنه ځینې کول ول حج دې کړی دی که نه او که هغه به حج نه کړی ول وزه وزه وزه وزه ول ته فاسق یې د فاسق شاهدي زه نه منم ول دې د یو کال او بل کال ته حج ځنډولی وي نو د امام ابو یوسف صاحب رضی الله عنه پر مذهب د یو کال او بل کال ته ډېر عذره زکات ځنډول دا عاصي ګناهګار فاسق بلل کېږي اما حضرت امام صاحب مبارک وایي وایي تر مرګ دمخه چې ادا کړې فاسق ورته نه ویل کېږي والسلام.